اوس د دې ځانه څلورم سبب د عذاب ذکر کیږي څلورم سبب د عذاب سره استهزاء په اهل حق پوري حق پرست د خلکو پوري ټوکی شروع کی نو ځکه په الله تعالی عذاب راولي لکه څنګه مثال هر یو سره مثال هم ذکر کړي مثال څنګه لکه فرعون فرعون اهل حق سوق موسی علی السلام هغه پوري ټوکی وکړ کنه چې ټوکی وکړ الله تعالی بیا غرق کو تباہ کو صحیح نو دا به ذکر کړي اولا دا مثال به ذکر کړي بیا دا غینه پس با د قران په حقانیت باندې مثال پیش کړي دلیل نقلی به پیش کړي بیا دا غینه ورستو بیا سوي بیا به زجر وی او په اخر کې به بیا دعوت صورت دعوت توحید راوړي او دعوت توحید به بیا په اخر کې سکی هغه بیا ذکر کی نو دغه دغه دی بس دغه دغه باب خلاصه ده ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات الله و یقینا من ورکړو موسی علیہ السلام ته تسع آیات نه معجزه بینات واضحه اغا نه معجزه کتا ته خیال کړی په صورت دغه کې تیر شوی صورت اعراف کې تیر شوی یو سل درې دیرشم کې یو سل پنځه دیرشم کې دو په یو سل درې دیرشم کې وی او دو بیا پسې او بیا پاغبل کې وی هغه نه معجزات الله ایمه ور کړیو فاسال بنی اسرائیل نو پختنو کړه بنی اسرائیل نه الجاهم کله چراغ دا موسی علی السلام دوی ته فقال له فرعون نو وی دته فرعون انی لا اظنک یقینا ز ګمان کوم پتا باندې یا موسی اے موسی مسکورا د جادو کړی شوی وی تا باندې جادو شوی دی تلی ونه دا ټوکې پس شروع وی ځکه ما نه تانه منم نو موسی علی السلام جواب ورکړ دا د موسی علی السلام ما تاسو ته یو اتینا موسی سلطانا مبینا الله وای مون موسی علی السلام ته سلطان مبین ورکړو سلطان مبین سو هغه روح عبد موسی علی السلام غو دا فرعون تور لوی بدمعاش دی خو موسی علی السلام څنګه جواب ورکړ ته تا ګورا قال او ته موسی علی السلام لقد علمت قسم دې یقینا ته پوی بصائر دا دلائل د توحید د الله تعالی دی باندې پوهیږي چې دا الله به تور دلیل نازل کړی دی خره ته پته ده و انی لا اظنک او یقینا ز یقین کوم پتا باندې یا فرعون اے فرعون مسبورا د تبا کړی شوی تبا تبا کیږي تبا هلاکیږي زکه تحت پرست پورې ټوکی کی نو الله بتا تبا کی فارادانو اراده وکړه دی فرعون ان یستفزهم من الارض چې او خوې دی له دزمکنا فیول سدی او باطل دی چې دای د علاقې نه او باسی فاغرقناه نو غرق کومګه دا فرعون و من معه او هغه څوک چې دی فرعون سره جميعا ټول الله وی فرعون مم غرق کو قوم مم سره غرق کو پوښی دا آیات رد دی پاغه چابانی چې هغه وایي چې فرعون نو غرق شوی او قوم غرق شوی او هغه سورته بقره د آیاتونو استدلال کوي چې غرقنا آل فرعون مون غرق کا آل د فرعون فرعون وای نو غرق شو آل غرق شو نفر یې دلته کې وګوره فاغرقناه الله وای مونږ دیم غرق کو ومن او هغه څوک معه چې د سره جميعا ټول وقلنا مونږ بیا وی من بعدی رستر د فرعون نه لبا د غرق کېدو د فرعون نه لبنی اسرائیل بنی اسرائیل ته اسكنوا اسكنوا الارض وقرانا فرقناه او دا قران چې وقرانا او قران فرقناه مونږه جدا جدا کو لګ لګ را لګوي لګ لګ ولی لتقرأه دې لپاره چې تی اولولې علی الناس په خلق باندې علی مکسن فدما دما فدما دما په خلق باندې لولې د دې د وجه موږ جدا کړه جدا کړه دې کله یو مضمون راشي کله بل مضمون راشي ونزلناه تنزیلا او نازلو موږ دې لرا تنزیلا په لګو لګو نازلو سره قل ورته وای امنو به او لا تؤمنو دا دلیل نقلی پیش کوي په حقانیت د قران که تاسو ایمان راوړی په دې قران او کني راوړی ان الذين يقيننا کسان اوت العلم چې ورکړ شوی وته علم علم د تورات علم د انجیل په قوانو کتابونو والا من قبله مخکره دې قران نا اذا يتلى عليهم کله چې لوستل شي په دوی باندې دا قران يخرون لي غرزي کی فریوزي للاذقان په لیل اذقان په زنو باندې سجدن سجده کون کی اے په زنو باندې سجده کوي مطلب دا دی مخ لګي پوه شو کنه خدا زنه هم پسې دوم راځي کوي چې لاګیره ما پسې په دغه باندې لګي په مزمکه باندې نو دا شانتي الله ته عاجزي کوي هغه داسې ويقولون او سوای وای دوی سبحان ربنا پاک ته رب زمونږه ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا وعده رب زمونږ چې لمفعولا خامخا پورا کړی شوی دا څه وعده د رب وا وعده د رب چې دوی په تورات او انجیل کې کومه لوستې وه چې قران برازي نو چې کله راغی نو دوی الله ته په سجده پرې وتل چې الله بالکل تا چې کومه وعده کړې واغه پوره شوه و یقرون للاذقان او پریوزي دوی په ځنو باندې یبکون چې جاری و یزيدهم خشوعا او سکی زیاتې د قران دوی لرا خشوعا یرا دای نورم داری کې د الله نه نورم عاجزی کوي الله تعالی ته ظالمانو خلق له وی ولا یزید الظالمین الا خسارا او دی خلق له وی چې و یزیدهم خشوعا دوی له زیاتای خشوعا ير ورله سیوا کوي قل ورته وای ادعو الله اوس په اخر کې تکي دعوه توحید ذکر کوي عورت کوي په شرک په دعا باندې مدد د الله نه غواړي د الله نه غیر د بل چا نه مدد مغواړي قل ورته وای ادعو الله نو مدد غواړی د الله نه بلای الله او د الرحمن یا بلای رحمان ذات ها ک الله بلای د الله په نوم باندې ک د رحمان په نوم باندې ته مدد غواړی د رحمان په نوم را بلای دواړه یو خبره ده پوه شئ دا باز وی جواب دا خبره ده چې دی ویل وی چې رحمان څوک ته مو رحمان نه پیژني ته د رحمان عبادت کې مونږ زکه تا نه منو هغه ته وی چې هغه څوک ته خو الله دې کنه رحمان الله دې ابن کثیر وای خی پیدن در رحمان خدا خبره چې دا دی اسه حسدن او بغضن څه کول دا خبره کوله ایم ما تدعو هر یو داغنه ایم ما تدعو کوم یو چې تاسو را بلی فله الاسماء الحسنا نو دا نمونه د الله تعالی خسته دي خسته نمونه د الله تعالی او بس پاغې نمونه باندې आवाज کوي دا په وسیله باندې یا رزاق یا قوی یا متین یا ناصر یا خالق یا مالک دا څه आवाज کوي خا ولا تجهر بصلاتک او ولا تجهر او زور مکوا بصلاتک ولا تجهر او پتی دا مکوا موږ ته تاو وایو تاسو پښتو کې ترجمه معنا غړ وړي خو شي دا زاری الله تعالی ته کوا وقول الحمد لله اوس چې دا ټول دلایل ته ذکر کړل دا شانتی عذابونه چې کوم دنو هغه سلور اسباب د عذاب ذکر کړل په خلق عذاب ول راضی زکه چې خلق د الله دین بدل کی په خلق عذاب ول راضی زکه چې خلق هغه سو کی هغه د اهل حق او پورې هغه د آیاتونو معجزونو انکار کی خلق باندې عذاب ذکر راشي چې اهل حق پورې ټوک اهل حق د علاقې نه وباسي خلق باندې عذاب ذکر راشي چې اهل حق پورې ټوک شروع کی نو عذابونه پر راشي نو تاسو دا مکوي تاسو دا رسولانو دعوا د اهل حق دعوا ومني هغه څه هغه دارا وقل وای الحمدلله صفاتنا د خدای خاص الله لردي الذي چاغذات ته لم يتخذ ولدا چې دې نیولې ولد اے ولد ور سره نشته دا هغه په صفاتو کې څوک شریک نشته دی ولم یکل له شریک او نشته دی الله تعالی سره څوک برخه والا فل ملک په حکومت کې په حکومت کې دا هغه څوک برخمن نشته دی ولم یکل له ولی او نشته دی هغه الله تعالی لرا ولی څوک دوست او څوک ملګری من الذل د وجد کمزورینا چې الله کمزور لګنی څوک به سره مدد کوي مجوس او عقیده باندې رد مجوس ووی لولا اولیاء الله لذل کچرته د الله تعالی دوستان نه نو بیا به ذلیل شي نعوذ بالله نو دا وکبره تکبیرا او لوی بیان او الله تعالی لره لوی نو دا تر دې پورې وکبره تکبیرا په اخر کې ورته پاول د صورت کې سبحان الله په اخر د صورت کې تو الحمدلله او الله اکبر په کراغه وکبره تکبیرا لوی بیان او الله تعالی لوی بهر حال صورت بنی اسرائیل ختم شو د سورته بنی اسرائیل دعوا وا هغه څلور اسباب د عذاب ذکر کړل او درته وی چې ګوره د دین ځان وساتي چې عذاب در باندې را نشي امتیازات په صورت کې داو چې اول مواقع د اسراء دا پکې ذکر شو دویم نمبر د بنی اسرائیل دوه واره بغاوت او پاغي باندې دا غوي سزا دغه رنګي په صورت کې لتا دویش امور ذکر کړل د پاره د دفع العذاب څلور اسباب د عذاب هغه هغه پکې امتیاز دی دغه رنګ پکې ذکر کړه واقعیا د هجرت طرف ته پکې سو شو اشاره وشو او د پنځو منځونو تذکرہ هم پکې وشو اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل وقران الفجر دا د دې صورت امتیازات شو